نخعی صاحب دا لوی جلیل القدر تابعی دا د فقهاو د کوفې ترجمان ګان سو مشر یې دی فاذا تکلم بشیء دو بکل کله چې یوشي متعلق خبر او کړه ولم ينسب الى احد چاته به منسوب نه کړه خپل به او کړه فانه في الاكثر منسوب الى احد من السلف صریحا نو دا په حقیقت کې صریحا یو مشر ته چیرته منسوب وا کبار صحابه کرام دغه ته او امامان یا به امامان هغه ته منسوب او نحو نحو ذلك فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما واخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه نو هر یو شهر خلقو د هر یو هغه صحابي خبرو باندې اخذ وکړ مدینه خلقو به سید صاحب سب ته رجوع کوله او د کوفه او د دغه علاقې خلقو سره قریب خلقو به حضرت ابراهیم نخعی سب ته کوله رجوع کوله دا رنګ مقصد دا چې د بل د بلې علاقې والو به بل یو تابعي ته دي، بلې علاقې والو به بل، نو په دې طریقې سره مقصد دا دی چې دا دوه مکتبي فکر اول اول غوټ دا دوه مکتبي فکر جوړ شو، یو مکتبي فکر عراقي او یو مکتبي فکر حجازي. تاسو په دې پوه شو؟ نو دا تر دغجي پورې خبره راوستله شاه صاحب، اوس په دې ته خبره درته راولئ چې دې نه بعد بیا د مذاهب د فقهاوو څنګه جوړ شو، ائمه اربعو باندې اتفاق څنګه راغی، او د هر یو فقه بنیاد د چا په اقوالو باندې ده تاسو په دې خبره پوه دا خبره به درته چلی آینده فرصت کې ان شاء الله العزیز الرحیم باب اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء دا باب دا په بیان دی اسباب د اختلاف د مذاهب د فقهاوو کې چې د فقهاء کرام د دو په مذاهبو کې د اختلاف د څه اسبابو نه چې دا راغلی ده او فقهاو ځان له ځان له څه دي مذاهب دي نو د دې اختلاف د مذاهب الفقهاء اسباب څه دي؟ شاه صاحب په دې باب کې د دې خبرې بیانول غواړي اعلم په دې خبرې باندې ځان پوي کا ان الله تعالی انشأ بعد عصر التابعین نشأ چې الله تعالی د تابعین زمانه نه بعد داس یو جماعت پیدا کو من حملة العلم د حمله او د علم نه چې هغه حاملین دی علم وګرځېدل او دا ولی الله تعالی پیدا کو انجازا لما وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم حيث قال دې دې پارا چاغه پورا شی وعده دی رسول الله سلام حيث قال چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم وعده کړي خلکو سره چې هغه وعده باندې عمل راشي هغه وعده پوره شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمای يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله چې دا علم بدغسی چې را درمی پیړی پیړی نو هر یو اغنا بعد باغ بهتر خلق چکم دی دا علم دغسی چکی اخلی چیغه بعد خلق کوم بهتر وی اب حاملین دی علم جوړیږي فاخذوا عمن اجتمعوا معهم معه منهم چه دو دی سابقه مخکی تابعینو چه کوم کبار تابعین و دی ایغی فتاوا دی ایغی قضاگانی او دارنگی احادیث روایت کړ ایغو چه کوم مسائل و آغا باندی خو علم چک حاصل کر ثم سوارو کبراء قوم بیا دو وگرددل اغا مشران دی قوم و وسد الیهم الامر او کار دو توسپارسو دی دین خدمت خدای پاک دا اراده وکړه چه دی دین خدمت لدغو خلق واخلی فنسجوا علی منوال شیوخهم نو دو بیدا اوغدل وکړه نسج اصل کې اوغدل ته وتای ادا سے پنسو نه چشای سړی چکی جوړی فنسجوا علی منوال شیوخهم دو اوغدل وکړه په هغه طریقې د خپل شیوخ خپل مشرانو چې کومه طریقه یې وا په هغه طریقې باندې دو هم دغه سې دین خدمت او خلق ته علم وشاو وکان صنیع العلماء فی هذه الطبقه متشابهه او د دې خلقو هغه طریقه او د تابعینو طریقه بالکل سره چوا قریب قریب وا متشابه وا وحاصل صنيعهم احاصل دی اغا طریقے دی دوداو ان یتمسکا بالمسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمرسل جميعا چی دو با تمسک کاو دو با استدلال کاو په مسند باندې دی حدیث دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم مسانید دی پیغا بے تمسک کاؤ والمرسل جميعا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم اغا احادیث مراسیل دی ټولو باندې به استدلال کاو او بل داوا ويستدل باقوال الصحابه والتابعين دي دو طریقې نه هغه استدلال وو په اقوالو د صحابه کرامو او تابعینو دو بل صحابه کرامو په اقوالو باندې استدلال کاو تابعینو چا کوم آثار ورته وایي علما منهم علم دا علم و دی دا دی وجنا علما منهم یعنی دا علم چې دوی ته د خپل جانو نه حاصل شوی او د دې خبره باندې انها اما احادیث منقوله عن رسول الله صلی الله علیه وسلم اختصروها دا مراسیل او دا به دوی ځکه په دې سره استدلال کاو چې دوی علم په دې خبره باندې چې دا یا احادیث دي چې منقول دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه اختصروها خودو مختصر کړی دي او مقصد دا چې مرسل ګرځولې دي فجعلوها موقوفتا بے موقوف گرزولی دی کما قال ابراہیم لکا ابراہیم نخعی سے فرمائی وقد وقد روا حدیث نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحاقله والمزابنه اد روایت حدیث وک چې په ایغه کې حضور صلی الله علیه وسلم د محاقلینا او د مزابنینا چکړه دا منع کړی دا نو دا حدیث حضرت ابراهیم نخعی سے بیان کو او مرفوع بیان کو وقد روا حدیث نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو وری بیان کو حدیث دینا ہے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلت والمزابنہ دیاغا محاقلی او مزابنینا فقیل له بیاد تویل سلو اما تحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا غیر هذا تا ته د حضور صلی الله علیه وسلم نه د دې نه علاوه بل حدیث د حضور صلی الله علیه وسلم تا ته نه ده یاد مرفوع صرف تا خو ته دغه یو مرفوع حدیث ته چا ورنه دا تپوس وکړ قال ده ورته وفرمیل بلا ولې نه ولکن ولكن اقول قال عبد الله قال علقمه احب الي دور تو ویل چې ما ته ولې یاد نه دي خو زه رفع نه کوم زه رفع نه کوم ما خو ته دا خبره ممدوحه ده چې زه دا وایم چې قال عبد الله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پورې ورسم هغه په بیا نه وایم پسې یا علقمه سب ته ورسوم چې قال علقمه دا ما خو ته ډېره چې دا محبوبه ده د دې خبرې نه چې زه ووایم چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې احتمال دی چا ده پکې کمی بیشي ده پکې نو چې په کاته خلکو دی خیر دی خو چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې کمی بیشي نسبت انعام ده نسره دون احتیاط با ځنې علماو کاو په رفع دی حدیث کی وکما قال الشعبی او دارنګ امام شعبی سے فرمائی وقد سئل عن حدیث ادنا دیو حدیث متعلق تپوسس وقیل انه یرفع الى النبي صلی الله علیه وسلم نو دا حدیث تو ویلا خود موقوف ویلا نو چا ورته ویل چې حضرت دا خو حضور صلی الله علیه وسلم ته مرفوع شوی را کنه نه دا خو مرفوع ذکر دنو ته رفع والی نه کوي قال لا دوتل چنا قال لا علی من دون النبی صلی الله علیه وسلم احب الینا ناظر فنکو بلکې په ما دون دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې زه حدیث ودرو دا ماته ډیر محبوب ده دا ماته ډیر محبوب ده فإن كان فيه زيادة ونقصان قال كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم نو کبه سبب دې کې چې زیادت او نقصان وو نو دا په ما دون دی نبی علیہ السلام باندې وی په مادون دی نبی علیہ السلام باندې فإن كان فيه زيادة ونقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم بیا که سبا جیر ته پدې کې زیادت او نقصان ونه دا په مادون دی نبی علیہ السلام ته منسوب کاوسی او يكون استنباطا منهم من المنصوص او اجتهادا منهم بآرائهم اغنا دو احسن صنیعا و و اکثر اصابتا او اکثر په اعتبار دی اصابت الرای سرا و اقدم زمانا او اقدم په اعتبار دی زمانه سرا و اوعا علما او احفظ په اعتبار دی چا سرا علم سرا فتعین العمل بها نو پدې باندې عمل تاسو متعین سو الا اذا اختلفوا فتعین العمل الا اذا نو بهر حال دی احادیثو کې اختلاف راغی په یوې مسلې کې نو بس دو سنی دا و چې رجعو الی اقوال الصحابه اقوال د صحابه ته به رجوع کړه فإن قالوا بنسخ بعضها او بصرفه عن ظاهره او لم يصرحوا بذلك نو اوس په بیا دو قتل فإن قالوا بنسخ بعضها که صحابه کرام و په نسخ دی بعضی باندې کول کړو او بصرفه عن ظاهره یا به په صرف عن ظاهره باندې کول کړو او لم يصرحوا بذلک یا به مقصد دا دی چې نه په نسخ باندې قول کړی او نه به بصرف یان ظاهره باندې قول کړی ولكن اتفقوا على ترکه لیکن صحابه کرام باندې یو حدیث په ترک باندې اتفاق کړی وعدم القول بموجبه او قول یعنی په دې باندې به اتفاق کړی چې دې په موجب باندې به قول نکو فإنه كإبداء علة فيه نو دا بداسه لك إبداء أو إظهار دي علت پچا کے په دې کې او الحكم بنسخه یا بدا حکم دې کې غانسه لکه صحابه کرام په دې کې په دې باندې حکم دې چا لګولای نسخ لګولای او تاویله او تاویله یا دې دې تاویل کړای نو چې کله بدا سه مسله وا چې احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه مسلې کې مختلف سره نو دوه اقوال د صحابه کرامو ترجمه کړه نو که ایغو په نسخ دی بازی احادیث باندې کول کړو ټیک ده یا په صرف کی عن ظاهره باندې به قول کړو ټیک ده کبه به تصریح نه وکړي خو دو به اتفاق په ترک ته حدیث باندې کړو یا به مثال عدم القول بموجبه چې دې حدیث په موجب باندې بسړی قول نه کوي نو دا ټول شي نه با کابداء علت فيه او الحكم بنسخه او نو دا بدو داس غنن لك په دې حدیث کې سه علت خفیه پروت یا به مقصد دا ده چې دا په حکم دې کې ګاڼه لکه دا حدیث چې دا منسوخ شوی دا یا دا مؤول د تعویل شوی دا به دوی په دې حکم کې ګاڼه اتبعوهم فی کل ذالک نو دوی په دې ټول امورو کې بیا دې تابعداري کوله وهو قول مالک فی حدیث ولغی القلب ادا کول د امام مالک صاحب دا په حدیث د شرب د قلب کې چې سپای یو لوخینا سوس کی نو هغه کی مسله دا ده چې اواری وا مثال چکی بیا وینځي وم واری په خاور باندې چکی خو وینځي خبا پاک کی نو دا متروک العمل ده عمل لحاظ سره اوس په ټول امت کې په دې باندې عمل نشته عمل په دې باندې نشته نو ځکه بیا امام مالک صاحب دې په بابت کې ویلي دي وهو قول مالک فی حدیث ولغ القلب جاء هذا الحدیث دا حدیث راغلی دا دویلی ولیکن لا ادری ما حقیقته لیکن ما ته دې حقیقت پتا نه لګي یعنی حکاه ابن الحاج فی مختصر الاصول لم ارى الفقهاء يعملون به مختصر الاصول کې ابن حاجب لیکلی دی چې ما فقها نه دي لیدلي چې په دې باندې چې کړی عمل کړی په دې باندې په امت کې دا حدیث اوس معمول به نه ده بلکې چې دا متروک ده دارنګې رایسه وانه اذا اختلفت مذاهب الصحابه والتابعين في مساله کلبا چې اختلاف راغی د مذاهب د صحابه کرام او د تابعین په یوه مسلې کې د صحابه کرامو مذاهب او د تابعینو په یوې مسلې کې چرغه اختلاف راغی وانه اذا اختلفت مذاهب الصحابه کله بچی اختلاف راغی د مذاهب د صحابه او د تابعین په یوه مسلې کې فالمختار عند كل عالم مذهب اهل بلده وشيوخه مثال یو صحابی بای ورای وا بل صحابی بای شی متعلق بل رای وا بل بل یا یوه تابعی به یوه رای وه بلې علاقې تابعی به بله رای وه بلې علاقې تابعی به بله رای وه نو دارنګې اختلاف پکې راغی فالمختار عند کل عالم مذهب اهل بلده نو هر عالم خو ته بیا مختار مذهب دی چاو خپل اهل بلد و دی خپل کلی چې کوم هغه مقصد دا چې اهل بلد به او دی هغه مذهب به ورخواته چاو مختار او دی شيوخ والی یعنی په خپل علاقې تابعی یا صحابي مذهب باندې به چکاو عمل کاو ولی لانه اعرف بصحيح اقاويلهم من السقيم زکا چې د هغه علاقې چې کوم کسان به آب د خپل علاقې هغه مشر په اقاویلو باندې آب صحیح اعرف وو چې کوم خبرې دو صحیح دي او کوم چې دي صحیح نه دي و او عال الاصول المناسبه لها او آب ډیر اکثر د خلکو به فهمان دی هغه اصول مناسبه لها چې کوم اصول دی هغه سره مناسب دي کوم مناسب نه دي وقلبه امیل الی فضلهم وتبحرهم بل قلب دی دی سړی به امیل و ډیر مایل مایل به په طرف ته فضل دی دوی او تبحر دی دوی ولی هر سړی به د خپل علاقې اوس وګوره کبل علاقې ډیر لوی مشر عالمی هر څوک د خپل علاقې یو مشر عالم خبره ته چکه ترجیح ورکړي او هغه ته زړه میلان چوي ډیر وي نو به هر حال تر دغه دور پورې یا داسې باقاعده مذاهب اربعه مدون شوی نو بلکه دا طریقه وه چه هر علاقه کی به کوم تابعی یا کوم مقصد دا چه کوم تابعی هغه اقوال کوم تابعی مشر به وو او هغه به مرجع الیه وو نو خلق به هغه ته رجوع کوله دی هغه اقوال به چه کول پسند کول که چیرته به هغه اقوالو کی اتحاد و خو ټیک خبره ده که اختلاف په نو هر چا به د خپل علاقه په مشر خبره باندې مقصد دا چه کولای اطمینان آ کولای شجه احفظ د دوی وه د قضایا دا په ټولو خلکو کې د قضایاو د عمر فاروق صاحب احفظ وه خپل وخت کې و حدیث ابي هريره تا د دې احادیث چو احفظ و یا لکه وګوره و مثل عروه و سالم وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله بن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيد بن اسلم وربيعه احق بالاخذ من غيره عند اهل المدينه نو اهل مدينه خو ته دغه علماء کرام دا به مقصد دا چې احق بالاخذ من غیره او دو خبره به خلقو منله او مقصد دا چې د بل چا والته بیا دوره توجه نه ورکوله لما بینه النبی صلی الله علیه وسلم فی فضائل المدینه ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه چې بیان کړی دي فضائل آ بیان کړی دي حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه فضائل بیان کړی ولانها مأوى الفقهاء ومجمع العلماء في كل عصر او ځکه چې د مدینه دا مأوا د فقهاو ده دا ټکانه دی چا ده فقهاو ده او دا مجمع دی چا ده علماء و په هر عصر کې بدا دی علماء مجمع او ماواد فقهاو ولذلك ترى مالکا يلازم محجتهم او دی وجنه تو گور امام مالک صاحب لرا یلازم محجتهم چې امام مالک صاحب د دو مذهب چدا هغه ملازم ده او امام مالک صاحب د دو مذهب چدا لازم نه ولایت د اهل مدینه خلکو ادم اهل مدینه خلکو روایات روایاتو باندی او د مدینی علماو هغه قضایاو او فتاواو باندی د امام مالک صاحب مذهب چه ده بنا ده او دی نه بیا فقه مالکی جوړه سوه دی نه بیا فقه مالکی جوړه شوه دارنګه اوس دې ته راځه ومذهب عبد الله بن مسعود واصحابه وقضايا علي وشريح والشعبي وفتاوى ابراهيم احق بالاخذ عند اهل الكوفه من غيره کوفی خلقو به دغو کسانو نه اخذ کاو لکه مدینه خلقو به ایغو کسانو نه اخذ کاو کوفی خلقو خواته دغه مشران غنس کوفی خلقو به عبدالله ابن مسعود صاحب دی دملګری دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قضایا دی حضرت شریح صاحب دی امام شعبی او دی ابراہیم نخعی صاحب فتاوی دی باندې به دو اخذ کاوه او دا به دو خطه دی نور خلقونا یوی خبری اخذ کولو نه دا خبره چوا بهتر وا دا خبره چا وه بهتر وه او په دې باندې ګوره اوس شاه صاحب وایي چې کل حزب بما لديهم فرحون نو آب په ایغه خوشحال و چې ایغه علماونه به اخذ وک او د کوفی خلک په دې خوشحال و چې دغه علماونه به چوک اخذ وک تاسو اسه په دې مسلې باندې پوه شئ شجی وهو قول علقمه ادا قول د حضرت علقمه صاحب دکنه حين مال مسروق الى قول زيد بن ثابت في التشريك دا سدي میراث مسئله وا نو مسروق صاحب د زید ابن ثابت صاحب خبرې ته میلان وکړ چې هغه کسان چې کوم زید ابن ثابت صاحب په میراث کې ورسره شریک کړي ما دې دغه مذهبي چې آب زه ورسره چې شریک کړم دارمي هغه مسله پوره ذکر کړې ده نو بیا هغه ورته وویل علقمه صاحب چې ته زید ابن ثابت صاحب پسې ولې درومې زید ابن ثابت صاحب د مدینې په هغه لویو کبارو کې مې درته تېر کړ چې ته یې خبرې ته میلان ولې کوې قال الکما سبت ویلا هل احد منکم اثبت من عبد الله آیا دو کی یو کس تی عبداللہ نا اثبت شتا یعنی عبداللہ ابن مسعود سے نا اثبت شتا پکے نشتا یعنی ار چا خواتا باغ خپلو باندې با ډیر اطمینان ہو نو کوفی خلقو خواتا عبداللہ ابن مسعود سے نا په ټول مدینه هغه کبار خلقو کې دنا اثبت نو نو ځکه به دو د فتاوی او د خبرې چکولې اخذ کولې فقال لا بیوتل چنا مسعود سے ویل چې نه ما خو تا د حضرت عبد الله بن مسعود سے نه اسبت کس د مدینه په علماو کې نشتا لیکن خبر ادا ده ولكن رايت زيد بن ثابت لیکن ما زید بن ثابت صاحب لیدلای و اهل المدینه اهل مدینه مې لیدلی دي یشرکونا چې دو به تشریک کاو او دا کسان به میراث کې شریکول ځکه یې ځکه بهر حال فان اتفق اهل البلد على شيء اس کا يو اهل بلد مثال د مدينې ټولو علماو به په يو شي باندې اتفاق وکړ يا د کوفيې ټولو هغه د وخت علماو به په يو شي اتفاق وکړ نو بيا خو فبها بیا خو به هغه وروستنیو خلکو دا خبره سمه په داړو باندې چه کړه ټینګه ونیوله او مضبوطی سره به یې ونیوله فإن اتفق أهل البلد على شيء کجت به اتفاق وک اهل بلد په یوشی باندې اخذو بنواجزه نو دو به اپ نواجز سره چکړه په داړو ټینګونی ولا وهو الذي يقول في مثله مالک او دا هغه خبره ده چې د دې په مثل کې امام مالک صاحب داسې وایي السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا نو چې کله به داسې یوه مسله وه چې په هغه به ټولو مثال اهل مدینې خلکو اتفاق یا ټولو لکه مثال په کومې مسلې به ټول مدینې علماو اتفاق نو امام مالک صاحب هغه خبره داسې ذکر کوي چې السنتو السنت التي لا اختلاف فيها عندنا كذا چې هغه خبره چې په هغه کې بالکل اختلاف نشته هغه سنت عام خو ته دغه دغه خبره ده په داسې کلکو الفاظ سره به چې کوله ذکر کوله وان اختلافوا اخذوا باقواها اکچه ته به دی هغه هغه علاقه علما خپل په یوه مسلې کې اختلاف وکړ مثال مدینه علما خپل په یوه مسلې کې اختلاف یا دی کوفی علما خپل په یوه مسلې کې اختلاف بیا به ورستنو یې کار کاوه مثال شل کسان دی پنځلس به په یو شي اتفاق و پنځه به بل طرف ته تللي نو د کثرت روات والته به کثرت قایلین والته به چې اعتبار ورکړي چې کله به اختلاف صورت و او لموافقته لقیاس قوی یا به مثال چې څو علماو او دو به اختلاف سره راغی لکه مثال خپل اهل مدینه واخله په یو شي کې به اختلاف یا اهل کوفه واخله په یو شي کې به چې راغی اختلاف راغی نو وروستنیو به یو کس قول واخیستو خو بیا به یې دې ته کتل چې ودړه قیاس قوي د چا خبرې چې کړې تایید کړي نو چې د کوم هغه طرف والو به قیاس قوي به د کوم طرف والو تایید کاوه نو هغه قول به دو چې که هغه به پکې واخیست او تخریج من الکتاب والسنه یا بچی دی اقوال ته باید قتل چې کوم یو قول با مقصد دا چې تخریج دی کتاب او سنت نه بالکل ظاهر و هغه بیا خستو او دغه سي مسئله متعلق به امام مالک صاحب داسې الفاظ وای وهو الذي يقول في مثله مالک او دا هغه مذاهب وی بیا هغه رای ګانې وی چې دې متعلق امام مالک صاحب داسې فرمایي هذا احسن ما سمعت دا احسن هغه ده چې ما اورېدلي دي هذا احسن ما سمعت دا احسن هغه ده چې ما چې دي اورېدلي دي فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة اوس اصل دو طریقه دا وه بیا به که مثال دی خپل مدینه خلکو په مثال یو مدینه کې به یو کس نه تپوس وکړای سو د به خپلو مشرانو په اقوالو کې د هغه مسلې جواب نه مینداو نو بیا به یې څه وکړو وروستنو خلکو بیا به د دو په کلام باندې تخریج وکړ ا د دو چې کوم کلام و هغه نه به مقصد دا دی چې دو چې کوم فرض کدو به یوې مسئلې کې یوه خبره کړې وه نو هغې مطابق په دو بله جزئیه مینده کړه بیا به خو تفتیش او تلاش وکړه صراحتا به جواب نه کمیندو بیا به دغه د دو مسئلو کې باندې چه وکړه تخریج وکړه بیا به په هغې باندې چه وکړه کول وکړه فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة بیا به چې کله په دې مشرانو کې نموند فاذا لم یجدوا کله بچ دون من دو فيما پیغو مسائل کې حافظ منهم چې دو بده مشرانو نکوم یاد کړي وي جواب دې مسلې بین من داو خرجوا من کلامهم بیا به دې دو کلام نه د خبر اربع سلا دې دو کلام نه به د خبر اربع سلا وتتبع الایماء والاقتزاء او دو بیا دې ایماء او دې اقتزاء چکولا تابعداري کوله په هغه طریقې سره به یې د خپلو مشرانو کلام نه چې کوله یوه خبره معلوموله هغه جواب به یې بیا ورکړ والهمو فی هذه الطبقه تدوین او خدای شان دا دغه طبقه ته بیا خدای پاک د تدوین چې ورکړ الهام او ورته وکړ چې باقاعده دا فقهي مسائل مدون کول پکار دي او دا تخریجات وغیرہ دا چه کول پکار دی مدون کول پکار دی او دا احادیث باقاعدہ تدوین پکار دا کنی بیا بسرار نویر شی نو دو پزړو کې دغه طبقه خلکو پزړو کې خدای پاک دی تدوین الهام چک او غرزاو فدون مالک و محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب بالمدینه په مدینه کې دو تدوین شروع کړ دو باقاعده تصنیفات وکړ په احادیثو کې وابن جریج وابن عیینه بمکه په مکه کې دې دوا کسانو تصنیف وکړ والثوری بالکوفه سفیان ثوری سے په کوفه کې وربی ابن سبیح بالبصره وكلهم مشوا على هذا المنهج الذي ذکرت او ټول په دغه طریقې باندې په خپل تصانیف کې تګ وکړ شاه سوي چې کوم ما درته چک ذکر کړ ولما حج المنصور او کله چې منصور حج کاو قال لمالک نو امام مالک سے ته ورته ویلا قد عزمت ان آمر بکتبک ما دا عزم کړی دا چې زه حکم وکړم په کتابونو دې تا هذه هغه باندې دغه باندې التي صنفتها چې تا کوم تصنیف کړي ما زړه دا غواړي چې تا کتابو باندې زه حکم وکړم چې دا د خلق چکی ولیکي او بیا دې نسخې نسخې هر کلی تا هر مصر دی امصار دی مسلمانانو ته یوسی او بیا دې ټول دغه باندې عمل کوي او دین علاوه په بل شی باندې عمل نه کوي ما زړه دا غواړي دا منصور صاحب ته ویلا ولما حج المنصور کله چې منصور حج کاو قال لمالک امام مالک صاحب ته ویلا قد عزمت ما دا عزم کړی دا ان امر بکتبک چې زه حکم وکړم کتابونو دې تابانه هذه دغه باندې التي صنفتها هغه چا کوم تا تصنیف کړی دي فتنسخ بیا دې نسخې نسخې دې جوړې کړې شي ثم ابعث في كل مصر من امصار مسلمین منها نسختان بیا زه واستم هر بلد او هر ناحیه دی امصار دی مسلمانانو ته دینه یو یو نسخه و امرهم او بیا زه دوی ته حکم وکړ بیا یعملوا بما فیها چې دوی په هغه باندې عمل کوي چې کوم په دې کې لیکلي دي چې د تا کوم کتابونه دي په دې چې کوم بس لیکلي په دې به عمل کوي ولا یتعدوه الی غیره ادینه به علاوه بل شي ته تجاوز نه کوي او صرف تا کتابو مطابق په فیصله کوي او دا متعلق پچور کوي فتوی ور کوي دا یې امام مالک صاحب ته ویله اوس ګوره کنه امام مالک صاحب څه جواب ورته ورکوي دا اهل الله خلقو چو حال و او که نن سبا دې چا ته وتویله چې یاره د نورو دا فلانی فلانی متا... کتابو متعلق چې کومې شرح لیکلې د نور ټولې ختمو یو بادشاه یو کس ته وتویم او صرف د تا والا به په ټولو کې رايجو که چې یاره اتفاق پیدا سي به وتایي چې ټیک ته کنه یاره خلکو غوربل جوړ کړی ده فلان دا ډینګ دا ده لیکن امام مالک صاحب چې ورته وایي دا اهل الله خلق دی دو اغا للہیت تی دی شینو دا دی دو اغا سنینا دی دو اغا طریقہ کار چکم چلا ولا دا کنا ایغنا دی دو اغا للہیت چکی جی ارساسی پتہ لگی دی چی دو خالص نیت مانے دا شینا چی دی کنا نیت نا خو یو خدای خبری خو دی دو اغا عمل نا دا پتہ لگی کنا چی دو دا کارونا چکم دی دین کری دا خالص نیت مانے کری دی اللہ تعالی دی منت خالص نیت چکی نصیب کی دا دیر مشکل ترین کار دا اوس ګوره امام مالک صاحب څه جواب ورکوي که نه سوچ کو